نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد اوس پورې بیان شو د برخو د میراث خو د هغه خلکو برخه بیان شوې چې د هغوی د مړي سره رشته د ولادتي مړی پلار دی او دا ژوندی اولاد دی یې مړی زوی دی او دا ژوندی مور او پلار دی دا بیان شو اوس دا غ خلکو بیان کوي چې د مړی او د ژوندی په منځ کې رشته د ازدواجی رشته د نکاح وی د نکاح مثلا جینې مړه شوه خاوند دې پاتې شو خاوند مړ شو ښځه دې پاتې شوه د دوی به د یو بل په دغه کې میراث کې څومره وي ولکم شته د ستاسو دپاره خبره چا سره د سړو سره ولکم شته د ستاسو دپاره نصف ما نیمه د هغې نصف په عربی کې نیم ته وایي شته د ستاسو دپاره نصف ما نیمه د هغې مال ترک ازواجکم چې پریښي وي ښځو ستاسو ترک چې پریښي وي هغې له ازواجکم ښځو ستاسو هلکه ښځه دې مړه شوه مال ته پاتې شو اکثر د هغې سونی یا نور سوي مال ته پاتې شو ستا د خپل خزه په مال کې څومره دغه دی الکه وګوره د دغه خزه اولاد شته که نشته د دې خزه اولاد شته که نشته ان لم یکن لهن ولد کچرینو د دوی د پاره اولاد خزه د مړه شوه خو د دې ښځې اولاد نشته نه تا نشته او نه د بل خاوند نه نو ستا چې دی د خپلې ښځې په مال کې څومره ده نیمه ده ان لم یکن لهن که چېرې نو د دې ښځو دپاره ولد اولاد نه د دې خاوند نه او نه د بل خاوند نه او که نو بیا د نیمې په ځای څلورمه ده فان کان لهن کشرو د دې خزو د پاره ولد اولاد یا د دې خاون یا د بلنا نفلکم الربع وی بتاسو لسلورما خزمړه شو سلور تولې کالې ته پاتې شو سلور تولې کدا خزه اولاد نو نو خاون به ته دوه تولی میراث کېږي او که د ښځې اولاد و نو خاون به ته په څلورو کې یو تولی لي په ان کان لهن که چېرې و د دې ښځو دپاره ولد اولاد فلکم الربع نو وي به تاسو له څلورمه بیا مسله ده الکه میراث تقسیموي مما ترکنا د هغه مال نه چې د خزو پرخي وي مال میراث تقسیموي خو ګوره اول قرض اپوره کې که قرض پوره کې که قرض پوره شو سپاتیو بیا د شریعت مطابق وصیت پوره کې چې د وصیت نه کم شی رستو پاتې شو هغه سره بیا تقسیم کې ګورې تراغې پورې ودا نه وي چې دا کوټه زما ده او دا زما ده اول د مړی دغه تقسیم قرض پوره کې که قرض دومره چې د ازمکه پکې خرصول د استا کوټه پکې خرصول او د استا کوټه نه لا دا دغه چا چې قرض دی دغوی دا کوټه هم پکې خرڅ کی ها من بعد وصیت پس د وصیت پورا کولونه کم وصیت یوسینا چې دا خلق یوسینا چې دا خزي وصیت کوي به دا غي او دین یا پس د پوره کولو د قرض نه په خزه قرض دی غاول بیا د خزي وصیت بیا رستو میراث اوس دا مسله الټه کې سړی مړ شو خزه ته پاتې شو د خزي څومره برخه ده ولهن شته د خزو د پاره ولهن شته د خزو د پاره الربع سلورما مما ترکتم د هغه مال نه چې تاسو پرخي وي ماما مړ شو سلور جیره بزمکه ته پاتې ده سلور جیره بزمکه او د دغه او دا څلور جیره بزمکه نو د دې خزه پکې سلورم کیږي خو الیک چې د اولاد هغه نو ان لم یکن لکم کچرنو استاسو د پاره ولدون اولاد سړی مړ شو اولاد نشته نه د دې خزینه نه د بلینه که څلور ښځې وي هم په دې اتمه کې به سره شریکي مما د هغې مال نه ترکتم چې تاسو پرېښي وي دلته مسله ده مال تقسیموي میراث تقسیموي من بعد وصیت پس د پوره کولو د وصیت نه توسونه بها چې تاسو وصیت کوئ د هغې او دین یا پس د پوره کولو د قرض نه و ان کان رجل کچره او یو سړی و ان کان رجل کچره او یو سړی کم سړی یو رسو چې دا غنه میراث اغستل کیږي الکه میراث د چانه اغستل کیږي چې مړ شي کنه نو کچره و یو سړی کم سړی چې دا غن میراث اغستل کیږي یعنی دا مړ وو څنګه و کلالتن میرات کلالتن کلالو مونږ وایو کنه کلاله څه ته وایي چې نه بره سوکي او نه لاندې سوکي چې چانه پیدا دی امت نشته پلار مور نکم نشته او نه لاندې سشته نه زامن شته او نه نوسی شته که زامن نو او نوسی یو بیا کلاله نه دی نو که چېرې یو سړی کلالتن کلاله میراتو نه بره سشته نه لاندې سشته او امراتون یا خزوا او هغه کلاله وا خو دومره ده چې میرانې رور یو یا یې میرانې خور وه میرانې دا مطلب چې د مور وی او د پلار نینی دا ټکی به یاد ساتې ښه ها وله اخ او د د د پاره رورو او اخت یا خور وه یو طرف ته میرنی رورو یا میرنی خور وه میرنی ماوی هغه میرنی چې مور سره شریکي خو پلاران سره بیلی دلته سکت مراد نه دی ځکه د سکر رور او د خور مسله رس را روانه ده فلکل واحد منهما نوی به هر یو د دې دواړو لا دلته به للذکر مثل حظ الانثیین نه وایې ښه وی به دله وی به هر یو د دې دواړو لا السدسو شپږمه کرور پاتې و میرنې هم شپږمه ده او که خور پاتې و میرنې خو چې یوه وي خور یا یو روري نو دغه د شپږمه ده او که یو رور او خوري یا دورونه یا دوه خویندي نو بیا به د مال درې مهي سراواله په شریکه به دوی لور کې په انکانو که شریو دوی اکثره زیات من ذالک د دغه یونه یو خور نه ده یا یو رور نه دی زیات دي فهم شرکا او نو دوی به بیا سره شریکي فی الثلث په درېیمه کې درې جربه ځمکه ده دا یو جرب به راوالی ورته وایه دا سره تقسیموی په خپلو کې خو دلته به ګورې نر او ښځه سره یو شان دي ټیک دا میرات ماما دی وفات شو میرانه رور دی یا میرانه خور دا یا یو دی یا ډیر دی مال تقسیمای دا مال تقسیموي خو من بعد وصیت ان تاسو ګوره کنه بار بار غوري وي استاد سمبوي د مړي وارثانو د مړي په مال حمله مه کوئ زمونږ مړي وشي او زامن په مال باندې حمله کوي نه حمله مه کوئ اول بار بار وی ګوري اول قرضونه پوره کړي چې قرض په مړي باندې وي وارثانو د دې مال تاسو مالکان نه اول قرض پوره کې بیا وصیت پوره کې بیا رسنه من بعد وصیت پس د پوره کولو د وصیت نه یوسا بها چې وصیت کولی شي داغه او دین یا پس د پوره کولو د قرض نه ټیک دا مړی ماما به وصیت کوي او دی کی خو غیر مدوار په داسې حال کې چې دې ضرر رسون کې نه ماما وصیت وکا خو دونه وصیت وکا چې دغه ته وارثانو ته دغه ونه رسې و ضرر د درې مې نه زیات نشي ورې دا هر چاته مسله ده ښه کله چا زام اولادی ام مسله ده کله چا اولاد نی ام دا مسله ده چې zarar باندې راسي خو هغه مخ کې زینو کې دا ټکی وسره ونه وي ارشته د ولادت شي نو هغه ځای کې وسره غیر مضار ونه وي ځکه چې سړی په خپل بچو په مور او پلار مهربان دی هغه په دې خوشحالیږي چې الحمدلله زه نن مرم بچي خو مې شته مور او پلار خو مې شته نو د هغوی په میراث هغه شتو خوشحالیږي نو هغه ضرر نه رسوي دغسې د ښځې او د خاون منځ کې داسې ښکلی تعلق وي چې خاون د خزه په برخه نه خپکیږي او خزه د خاون په برخه نه خپکیږي وی شکر د خاون مشته دي چې زما دغه والی لیکن مداري چې دا سړی دغه کلالي او رونه خپل روران ني د مور نه وی او د پلار نه ني نو الته سړی خپکیږي نو کله نا کله د خپګان د وجه نه دی وصیت بې ځایه کوي ډیر کوي نو دلته یو سره دا ټکی وی چې نه نه نه نه ګوري غیر مضار ضرر رسون کی بنی وصیتا دا حکم دی من الله دا الله دا طرفنا والله علیم الله خبر دی په هر څه حلیم صبرناک دی زر مخالف له سزا نه ور کوي تلک حدود الله دق دی حدونه د الله حدونه الله مقرر کړو چې د مړی د خزه دومره د لورې دومره د زامنې دومره د دا اوشو ومن یطع الله ورسوله چا چې تابعداري وکړه د الله او د رسول دا او خاص کر د میراث په مسله کې تابعداري وکړه نو يدخله جنات الله بدل نکي دي جنتونو ته تجري من تحتها الانهار روان به لاندې د هغې نه نهرونه د هغه بنګلو د هغه باغونو د لاندې خالدین فیها همیشه به یې په دې کې وذلک الفوز العظیم او دقه د کامیابی لویه ومن یعص الله ورسوله چا چې نافرمانی وکړه د الله او د رسول داغه د الله او د رسول احکام ته سر کې نه خو ويتعدى او دی وړې د حدوده د حدود داغه نه الله چې کم حدونه مقرر کړی دي د بیلې بیلې مسلې دا غینه وړې نو یدخله نارن الله بدن کې دی اور د دوزخ ته خالدن فیها همیشه به پدې کې وله شته د هغه لپاره عذاب مهین عذاب سپکونکي د ښځو مسلې دي د ښځو ډېر خیال ساتئ ښه د ښځو د حقونو خیال ساتئ د هغې د مهر خیال ساتئ د هغې سره د معاشرې ډېر خیال ساتئ د هغې د میراث ډېر خیال ساتي نن مسله ده د ښځو خیال ساتي خو تر هغې پورې چې ګورې دا ښځی خو که ښځې خپل ښځوالې پرېښو نو بیا ورپسې ډانګ رالی ډانګ او سمې کې خدای دې نه کي یوه ښځه ده او هغه جبوره ده جبوره دغه د بدکارې ده خدای دې نه کی خزه دا ولاړه زنه وکړه او دا زنا په د شریعت مطابق ور ثابت شوه نو بیا پیړه مخو غوي بیا ولا سزا ورکه نو مخکې سزا سوا مخکې سزا دا و چې په خزه باندې به سزا ثابت او زنا ثابت شو نو کور کې به بند, بند کړه وی لکه دا بار مپرې دی د دې سترګو شرم ختم شوی دی دا بیا زنا کوي او خدای دې نه کی هغه راتلل وکړه به بدکارۍ ته نو اول تاسو به ګورې په دا دعوه نه کوئ چې بدکاري دې وکړه فاستشهدو تاسو طلب وکړئ د ګواهانو علیه فاستشهدو نو تاسو ګواه کې علیهن په دې ښځو باندې دا خبره چا سره ده دا خبره حاکمانو سره ده د وطن مشرانو حاکمانو تاسو سلور کسان طلب د گواهی وکي تلور گواند وغواړي یا دا دی چې دا څوک په داوا کوي چې د زنا کړې ده دته مسله ده فاستشهدوا تاسو گواه کې علیهن په دې ښځو اربعتن سلور سړیو خزنه په حدودو کې چې دی د خزو ګوي صحیح نه ده اربعتم منکم سلور سړی ستاسو نه مدلی چې دا اربعتن کې دا تیر آلله نو دا د سړی د پر راځي ښه که چېرې دا ښځو مسله وی نو بیا به د داسې ویلې وی چې اربعون او منکم سلور سړی غیر مسلم نه منکم چې هغه ستاسو نه په ان شهیدو کچره دې سلورو کسانو گوی وکړه چې او دې خزې زنا کړې ده فامسکوهن نو تاسو باندې کې دوی نور بار مپرې دې سبا بیا زنا کوي فامسکوهن تاسو را باندې کې دوی فی البیوت پکورونو کې کمې پورې را باندې کې چې بس مرګ راشي او مړ شي حتی تر دې پورې یتوفاهن الموت چې واخلي هغوی له مرګ مرګ پې راشي او بس ویخلي او یجعل الله لهن یا الله وګرځوي د دوی دپاره سبیله لاره او یجعل الله یا الله وګرځي لهن د دې خزو د پاره سبیلا لار یو سورز پس رسول الله صحابه او توي خذو عني خذو عني زمانه دا مسله درواله زمانه دا مسله درواله قد جعل الله لهن سبیلا الله د دې خزو د پاره لار مقرر کړه نو هغه لاره دا وه چې که ښځه زنا وکړه خو شادي شوده نه ده نو سل دغه دي دورې دي او که ښځه کونډه وه یعنې خاوند یې کړی و خاونداره وه او زنا یې وکړه نو د هغې دپاره رجم دی نو بیا دا حکم راغی واللزان او هغه دو کسان یاتیانها چې هغه راتللو کې دی بدکارۍ ته منکم چې هغه ستاسو نه یي دینه مراد څه دی د هلکانو کار ستاسو معاشره کې ستاسو په مسلمانانو کې یو دوه کسان دي او سره په خپلو کې دا لیواتت وکړه دا د هلکانو کار وکړه او تاسو ونیول ګرفتار هم کړل نو دوی سره څه پکار دي والذان او هغه دوه کسان یاتیانها چې هغه راتللو کې دې بدکارۍ ته مراد د بدکارۍ نه دی لیواتت د هلکانو دا کار منکم چې ستاسو نه فآزوهما تاسو سزا ورکې هغوی له فآزوهما تاسو سزا ورکې هغوی له په لیواطت کې دا د هلکانو په کار کې تعذیر شته خو حد نشته ښه د الله د طرف نه مقرر سزا نشته حاکم حاکم وخت د خپل ثواب دید مطابق په سزا ورکی تعذیر کوله کوړې ورکوي او څو وردي کی که نور څه کوي او دي کی که یو هلک داسې وي یا یو سړی چې هغه بار بار دا کار کوي نه سمیږي نو بیا د هغه دپاره دام جایز دي چې په حکم وکړي چې نه دغه کې قتل کې تعذیر تعذیر هغه سزا ته وایي چې الله مقرر کړي نه وي حاکم وخت دپاره دغه اختیاري خدای دې نه کی یو دوه کسا دي او هغوی دا بدکاری وکړه خو بیا توبه وویسته او خپل عمل یې درست کړ نو تاسو به ورته بیا نه یادوئ ښه چې تاسو خو داسې کار کوو و ان تابه که دې دواړو توبه وویسته و اصلح او اینده د پاره خپل عمل درست کو فاعرضوا عنهما تاسو مخ ګرځوي د دې دواړو نه ان الله یقینا الله کان تواب الرحیم هغه دې توبه قبلونکي او رحم کوونکي تاسو به سوال وکړئ الله توبه قبلې وی او الله توبه قبلې خو یو شرط دی انما التوبه بشک قبل دل د توبه علی الله په الله باندې الله په الله سو حق ثابتول نشي او دا د الله خپل کرم دی چې هغه په خپل ځان د ذمہواری دغه کړی دی چې زه توبه قبلوم الله په ځان دا ذمہواری اغست دا چې زه د مسلمان سړی توبه قبلوم نو بشکا انما التوبه تو بشکا توبه قبل ول علی الله دا په الله باندې دي خدا د چا د پاره للذین یعملون السوء د هغه خلکو د پاره چې هغه عمل کوي بد بد کارونه کوي خو بجهالت ان پنا پویتیا هر سړی چې بد کوي دا ناپوهه دی ښه که دی پوهېدی که نه د ده کاکا به هم بد کارونه نه وی کړی یعملون سوء هغوی کوي بد کار بجهالت په ناپوهتیا ناګنه تا ورته مسله وکړه او په مسله پوه شو ثم یتوبون بیا دوی توبه وباسي من قریب زر زر مطلب دا دی چې د ځنکدن نه مخکې مخکې فاولائک نو دغه خلق چې دي یتوب الله علیهم توبه قبلی الله د دوی یتوب الله توبه قبلی الله علیهم د دوی وکان الله دی الله علیما خبر په هر څه حکیما خاوند حکمت په خپل کارونو کې د دس خلکو توبه الله قبلی الله فزان زمواریا غسه چې زی قبلوم خو د دې رستنو خلکو توبه الله نه قبلې ولیست التوبتو او نشته د قبلې دل د توبې للذین یعملون السیئات د هغه خلکو دپاره چې هغه کوي ګناهونه ګناهونه کوي کوي کوي کوي خو چې کله ځنکدن رانږدې شي نو بیا وایي توبه توبه حتی تر دې پورې اذا حضر چې رانږدې شي احدکم الموت یو ستاسو ته مرګ حاضر شي یو ستاسو ته مرګ قریب الموت شي او ځان کدن شروع شي نو قال دی بیا وی انی توبت الان بشک از توبه وباسم اوس نه لکه د ځان کدن وخت کې ګورې د توبې دروازه بنده شي ښه وللذین او نه د هغه خلکو توبه الله قبلی یموتون چې هغوی مړ شي وهم کفار په داسې حال کې چې هغه کافر کافر مړ شو او د کفر نه رستو دی توبه وباسي د مرګ نه پس بیا نه قبلی معافی الله نه کوي اولئک دغه خلق اعتدنا لهم توبه توبه چرته دي هغوی دپاره ډانګونه دي اولائک دا خلق چې دي اعتدنا لهم مونږ تیار کړی دی د دوی لپاره عذابا علیم عذاب درناک بیا مسله د مسلمانانو چې سړی مړ شي د مړي مال په میراث کې الیخه خو ګورې د مړي ښځې په میراث کې مالې د مړي مال په میراث کې الی د مړي خزه په میراث کې مالې چې تاسو وای دا زمونږه کونډه ده کم خوخی په دې کور کې بم داسې ناستي کم خوخی په دې کور کې به شاته په نکاح کو کم خوخی راوا بیلو د خزه خوخه ته نه ګورو وای راځه خرڅه کې پلاني ځای کې الته ورکړه نه نه نه د سړی د بنی آدم د میراث اړه خو د میراث د بنی آدم خزه میراث کې مالې سړی چې مړ شو خزه ته پاتې شو په دې خزه پابندی د دا بم دې کور کی سلور میاشتې لشبه یا په خېټه بچی دی نو هغه بچی ته به انتظار وکړي دا عدت چې ختم شو ښځه خلاصه شوه خلاصه شوه نه پې ته دبه وکولی شي نه پې بل کولی شي که په خپله خوښه باندې خاون کوي ودی کی او که نه کوي نه دی کوي او چې خاون کوي که په دې کور کې کوي که په بل کور کې کوي که په دشمن کې کوي چې پسې کې کوي کوي د جاهلیت په زمانه کې چې سړی به مړ شو د دې د کورنۍ سړی به راغی څادر به ورسره و هغه به یې پرې ور واچاو بچې به یې پرې ور واچاو دا به د ده وه که ده په نکاح کوله او که ده خرڅوله او که ده پرې څه کول ها نو ولا تعدلوهن او تاسو ممنې کوي دوی اوس دغه کونډه ده کونډه او دغه کوي ده عیدت پوره شو او دا عزیزان لوس خاون کوي او تاسو په پابندی لګوي چې نه نه باکې او نه باکې مطلب دې سوچ دا د خاون مال دې ته پاتې دی چې دا مونږ لراکی ولا تعدلوهن تاسو ممنې کوئ دوی لتذهبو مدلی دا یا ایها الذین آمنوا دا به وایو خبره وګدا ده وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین دعا وکړه یا الله ته زموږ نه رضا شي خدای خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي رب خپل رحمت په موږ باندې وکړي رب زموږ حالات درست کړي یا الله زموږ اخلاق درست کړي زموږ معاملات درست کړي زموږ عبادات درست کړي یا الله زموږ عقیده رو درست کړي خپل توفیق زموږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوی موږ ته راکړي رب د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په حدیث هم صحیح پوی کړي رب دا قرآن او دا حدیث و سی اتباع زمون نصیب و گرزی قرآن او حدیث رب زمون نصب العین و گرزی رب دا دی خیر او دا دی برکت مونږ له دنیا کې مرا کی زمون قرآنو تم ورکی زمون بچو تم ورکی رب دا دی خیر برکت په قبر کې مرا کی رب دا دی عظیم خیر نه مونږ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 الله ورته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګري بیماران دي د ملګرو کورونو کې بیماران دي هر قسم بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله کامله مستمره ورته ورکړي د بازار خلکو د قوم ته هم دعا وکړي څه ملګري دي د هغوی کورني مشکلات دي څه ملګري دي نور مشکلات دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله په خپل کرم سره دا مشکلات حل کړي وصلی الله تعالی